محترم مولي صاحب دوی وایي که چېرته د ده په اول ځل باندې موږ د ډېرو تکبیر ولا ووایو وروسته به دی هغه لمونځ پسې پوره کوي او که بیا قضایي لمونځ راګرځوي حضراتو که د شروع په لمانځه وکړه په داخل کې د لمانځه قضایي لمونځ ورپه یاد دغه لمونځ چې د نیت وکړي د هغه دې وکړي دا به صرف تنها و تنها نفل شي تر دغه وروسته به بیا هغه قضایه د سهار لمونځ را وګرځي هغه لمونځ چې هغه کوي دا د ماپښین دغه وقتي لمونځ دا به دوباره بیا کوي نو یې غاړې خلاصېږي که یې دغسې ونه کړه غاړې بندې پاته دي والسلام